بسم الله الرحمن الرحيم باب صلاة المريض دا باب د بیان د مسائل د لمزد بیمور سړی شه دا باب د بیان د احکام د لمونځ د بیمور سړي شي مخشه باب د سجده سهوه او دا باب د صلات المریض هغه سجده یا خو د یو عارض د وجه نه جوړه شوې وه که چې سړي ته سهوه ورغلې وه خطو شوه ده چې په لمونځ شي یا زیوت کړل یا کام کړل که نه نسیان په ورغله وه ده ویره شوې ده جوتای کمای ونه وشو هغه لمزو چې د یو کن عارض ور پېښته و دا داسې لمز ده چې یو عارض ور پېښته که نه مرض یو کن عارض ده عارض ده غیر اختیاري بې اختیاره سره بیمور شو د لمزا بدل شو سهوه نسیان یو عارض ده غیر اختیاري بې اختیاره سره نه کوم سره ویر شي یو عارض ور پېښ شو خو دا نسیان و دا صحبه ډیر پیشه جی و دا مرض دا غم دا چه دیگه نه دال مسکنه پوی دی و جن آغا رختا ور پیشه جی صحبه خو بیمور تا ور پیشه جی کن آیا مخ شکرلا و دا مرض و لالمیز دا ورس شکرلو باب صلات المریض دا باب دا بیان دا مسئله دا مزد مریض شی اذا فت صلات مریض تا اذا فت فیل دا فاعل تا اغل مسی بیموری کو کن آبی کنا من المسکو بیمور سرائی حرکت نه څه دروي خو د حرکت پر قایم ده او مریض دا سره چې کله مخلي بلا او کفایلی بلا د مزود پره باب صلات المریض دا باب د بیان د مزود به مور سړي شي اذا عجز المریض اذا عجز المریض عن القيام صلى قاعدا يركه ويسجد اذا عجز المريض عن القيام اوا چې بې واسه شو بې مور سړی ای بې لوړي نه سوله قاعد المز به کو په نوستې باندې رکوع با کو سجدا با کو اذا عجز المريض عن القيام اوا چې بې واسه شو عاجز شو بې مور سړی د قیام نه ای بې لوړي نه لمز به کو په نوستې باندې رکوع با کو سجدا با کو دا د کار د سوله نه فرض مې مراد دی یا واجب مراد دی که نه چې په هغه شابي لړۍ کې پښې پرز ده لړۍ کې پښې پرز ده خو په پر دی وجه به شي پرز ده په سنت نه پلې شوول میکا ویلاین ده پرز اهو کنه کرے سایه په نوسی باندې یا کړل شي سوا دې کنه سنت دې سبونه سوال لکایدن ا دې کنه مراد ده کنه هغه واجب یا غفرض اذا جد المريض او چې کنه به واسه شي بیمور سره دې قیامنا درې دای نشو په ویلوړ یو باندې نشو تم کدای دا ردای نشو دا به کنه په نوس یو باندې مسکو قیام رکن ده پر مزه شي دا فرض ده خو چې بیمور وي سړی دا ردای نشي به دا رکن ساکت شو کنه په ده باندې به ویلوړای نه فرض په نوس یې به کول مسکنه رکو به کو سیدا به کو خو ویلوړای ونه ساکت شو ځکه چې دا ردای نشي ویلوړې باندې مسکرای نشي کنه چې یو سړی دین چار کړای نه شي بالکل وې نمرې و تر به تېږي که نه ودای په باندې مکلف وي داس چار کړه په دین شاء الله په کوم مقرره کړي الدین یسر نبی سم چې دین سوکا ده که نه قابل عمل ده څومره چې دین احکام دي که نه ټول داسې احکام دي که نه چې سړی کړای شي ملا یې نه موتوي قابل عمل ده که نه دشوار احکام په میش په دین شي نشته اذا جزل مریض او چې بې واسه شي بې مور سړی د قیام نه د درېدل نه په منځ شي و ویلای په دبن فرض و ځکه چې هغه فرض مين دا واجب مين دا سو الله قاعد مي به کو په نوستي باندې خدا او جز هم دا که اصلا وي او که حکمن عجز وي ا د عجز نه اصلا عجز نه مراد کنه حسن چې بالکل تم کدای نشي چې ګړي به پروزي کنه چې چې ګړي به پروزي دا هم د ته شرط چې دا ساجزه وي چې بالکل تم کېدای نشي کدا سی ویا دې ته خود کنه په لوسي باندې مين راو ده کنه او که حکمن عجز ویا حکمن عجز هغه ده چې مين خو په ویلوړي باندې وکړو کنه دا مين خو په ویلوړي باندې وکړو خو به مور ده او د دې پر ډاکټر د آرام نه ویلي چې ته به آرام کې ډېر به چګېږي نه او ډېر به ټیټېږي نه حرکات په ډېر نه کې آرام به کې که نه او چې دا بد پریزي کې چې ډېر چګېږي او ټیټېږي که نه بیا به د مرض کې په ویژدې شي چې په نوسې باندې میس کو په یواجې ماشه به ریخ شي او چې په ویلوړې باندې میس کو چې ګېږي ټیټي که نه بیا به دوې جمې په تېرې شي که نه مرض به بېلش کې ویش شي دا او ځامنه مراد ده که نه دا اصلا عجز هم دا در رای خوشی کنه خدا حکما عجز دا ځکه چې مراد یې وژدېږي کنه یا به ودرېږي میخه به وکړو کنه خو د سخت تکلیف سره سخت درد به تر سېږي کنه سخت تکلیف به تر سېږي دا څه چې بالکل تم کېدای نشي تام به شلمي به وکړو کنه خو د سخت تکلیف سره ډېر مشقت به ته ورسېږي کنه سخت تکلیف به وي دا بیا دا عجز ده او داس به وکړو کنه خو چې په یې به باندې او داس کو کنه او ته به نه وایي به مراد یې کړی وځدېږي مراد یې په وځدې شي به وشو شي مان رخ شي کنه دا اوجز ده اذا عجز المريض او چې به واسه شو به مور سره یې اصلا به واسه شو یا حکمن دا حکمن دا معنی کنه چې مراد یې سره امتداد سي په بیرو شي کنه وځ دولر سي او چې په پروسه باندې میس کو کنه نشکارام کو به بزر کې رخ شي دغه و د اصلن عجز بالکل سره یو برابر دی عن القيام دي ويلورينا نو ته قيام نه ټول ویړی مراد ده کنه چې ټول ویړی نه عاجز وي کنه سمرا چې قيام کو سمرا کرات وي کنه چانه شي کړلا او کدا څه و چې کنه نیم نیم ګر په ویلوړي کړی شي نیم په نوڅ کړی شي کنه به به درېږي کنه سمرا چې په ویلوړي کړی شي دمر به کنه درېږي به تکلیف چې کنه په ویلوړي باندې کړلا شي ا ت ا سخت مشکات ر و ت ر س ي د ي او نه هغه بد پرېزي دو کنه چې هغه شی به مراد به ویدې شي کنه به به چک د شي کنه او چې هغه حکیم نه چې تکلیف جوړېږي به وته لکشنی یا بکی کرات ته کنه به پروسې پیرا کوي حتی کې چې تکبیر تحریما په لوري کړه شابه په لوري باندې کنه تکبیر تحریما په لوري باندې کړه شابه په لوري باندې چې تم کړی شي به د کلکشنی کنه یا کم سے کم نیمه الحمد پیلوړي پیرا کولا شي به تکلیفه کنه هغه سم نه بد پریزي دو نه کنه شاین ان عجزه مې چې سم را کنه کرات ویلا شي نیمه الحمد پیرا کولا شي الحمد پیرا کولا شي لکه پیلوړي بو دې دا پیلوړي کو به نه درښې نه کنه خلاص وړا مړی باسون تنوي نه جوړوي کنه والناس عنها فيلون دي مثلا خلق فيلا ده كنا يو دي ما سوى ولا عربي بني ما سوى كنا بس په لښکر په زور شو که ما سب باندې شي کو کنه ما سب باندې وایي کنه او په لښکر یې خپل په کېره شوه په شا کړه وی کنه یا یې مېر په شا کړه وی دا د ډاکټرونو کې ساده کنه کچېره ډاکټر ته ویل چې پرېز مسا یا ته په زور کې دې چې نشه درېدل کنه مو ته تکلیف تا او چې زه آرام کول سیره کېږم او کچېره سو کنه چې نه نیم نیم ګره پیلوړي باندې کړلا شي کنه لقوله عليه السلام اذا كنت مرسم دواجنا لامران بن حسين رضي الله تعالى عنه صلى قائما دا يو صحابي دا مجهول صحابي دا امران بن حسين دا دي ببيصيري بمورو كنا تقريبا 30 40 سال په کارت باندې پرېتو کنه اې دغه ته نبی سمي چې سولې قائمن مس په وروړي باندې کا سویدا نه شکر یې کړې په خو کړې سر په مزکا لګېږي بیا او ما ایمان اشاره به کو اشاره هرې که ده که نه بیا خالي حرکات کو دې سرو کو دې پر رسیدې دې پر اشاره ده کو کړه چې دا مې رکو وکړه سجدا وکړه که نه یعنی قاعدن مقصود دا ده چې په لوسې ده که نه لمس کو اشاره ده کو په لوسې باندې لأنه وسع مثله ځکه چې دا غي اشاره په چار وکړ چې په لوري ده کنه د رکوع سیده کنه اشاره کړله او سره وی چې یعنی کایا ده یعنی په نو سی به کو کنه اې ده پر جواب ده چې ویلوړای ټیک تو فرض ده قیام فرض ده په مدشه کنه خدا قیام مقصود به ذات نه دا وسیله ده د رکوع سیده ده پر کنه ا س ي د پر دا وسیله د چې سویدا د شي کوي کنه به اګه نه کار قیام کړای شي یا به قیام نه سکت تا چې سویدا نشي کړای په باندې ویلان نه پرځ دا ویلای د سجده د پر پر د ځکه چې هغه سجده چې پوسه نه روشه کنه ا پوسه نه پریوزه په مزکه باندې کنه سار کړ ټکوي پیګه چې تعظیم زیوت تا دا بهترینه سجده ده چې پوسه نه کنه مزکه تر پریوزه او چې یو ور کنه سجده نشه کړلا سجده نه اوته لې کنه اشاره کې کنه بیا د قیام خو د سجده د پر پر به د قیام نه خلوص یا غر کا کړای شي کنه یعنی کای در پلوسی باندې کو په ویډیو ډېر کړل شي کله په ویډیو باندې رکو دې پر سره کو سیده پر سره کو کنه دا کړل شي په لوسی بودا کړل شي دا مطلب چې اس ویډیو په په فرض نه ده یعنی کای دا نه په لوسی دا کو لانه وسم مثله ځکه چې دا واسه نه مسلی بلکې په لوسی می بهتر ده ځکه چې دا غارو کو سي دا رکو ته ډېر ورنږدې دوی ویډیو ولا کنه وجعل سجوده اخفضه من ركوعه او ګرځوي به سیدا خپل ډېره ټیټه په رکوع نه سیدې دې پر اشاره د رکوع دې پر اشاره د خسیدو لکه اشاره د شي ټیټه په رکوع نه لانه قائم مقامهما ځکه چې د ایما د اشاره ویلوړه د پوزې د رکوع سیدې بونه په ویلوړه دو به حقیقتا رکوع خو ټیټه واپس کړه پر رکوع نه سیدا په خپل سیدا کنه ټیټه واپس رکوع نه هغه اشاره چې کای مقام د سیدې کنه هغه سره به ټیټه یې په هغه یو کله سره نه چې کله کای مقام دی رکوع دو چې فرق پسې روشي فهذا حکمهما نه ایما کنه حکم دی رکوع سي دین ولا دی سره اشاره دی سجده دی پر به احفظ وی ټیټه بي په اشاره دی رکوع نه ولا يرفع الى وجه شيء يسجد اليه ولا يرفع الى وجه شيء يسجد اليه ونبي ولتجبي كان مخفل تسشاي کچره کدره وچ ته سیدا ولګه په مزکه باندې فس جدا به په مزکه باندې سیدا لګوا و الا کچره په مزکه سیدا نشه لګولا فاو می بر اسکا بیا په سار باندې اشاره کا ایسوی پر اشاره کا نشای ما درو خلک نه چې اکه نه کتو سیدا غوړې کنه سیدا پیدو کوي سیدا جوړوي کنه چې فائدہ چې کوي سره سره تا و ان فعل ذلك او کدار من کروي چا وکړه څه شای کنه سار ته برچک کړو آی په سنډه باندې کښې شولو بدل مې دې وشو کنه وشو وی چې ته ګوره کنه کده سار په سر ټیټ کړه وی کنه وا وا یحفظ راسه کدا فعل یو کو د سار ته ټولو شي کنه به اجزا او بدا کا فکرې دا به ملي کې چې شرای وکړ دا شرا د سیدا خو نه لګولې کنه سیدا کوم ځکه باندې لګېږي دوه کنه شای ور چې کړه کنه ځکه نه سجده خو نه لګولې خو اشاره وکړه که چې ساری یې ټیټ کړو له وجود الامام کې چې امام موجوده شوله وان وضحا ذلك على جبهتي وقد شيء پسنده بده کرول یشه به ساری نه پسل ټیټ کړه لا جدي بدنه کا فکر لینه دا مې کچ شرار شته نو سجدا شته نه شرار شته شرار نه دو او کده زون ته پرکې چې سجدا مې ولګو سجدا نه دو البته کا شای په مزه کا باندې یو شو کنه حکیم شای چې ده که نه سیازي صاحب څنډه په لګوي اپ مځکه باندې شو ده که نه که نه و سر وی ټیټوي که نه بیا پا باندې سر ولګول بې دا سجدا دو بې دا شرا نه دو که نه ځکه چې څه کوي سجدا خو یې په مځکه لګوي او یا په هغه شی چې په مځکه باندې شو ده که نه پا سجدا لګېږي دا هغه شی په مځکه باندې شو ده وایي ته د سر وی ټیټ کو که نه پای باندې سر ولګول په مځکه نه ولګېدو بلکې په موضوع باندې ولګېدو که نه چې په مځکه شای شو ده بدا کنه سجدا وکړه حقیقتا دا غا سجدا دو او بشرته چې ډیر چګ نیوي په یواد وی خشت نه چګ نیوي هغه شي او کله کنه یواد وی خشت ما چګ وو بدا خو بیا کنه هغه سجدا ته نشي ویل چې سجدا دو کنه دا وسره سره برابر شي چې دوی کنه خشت شي سره سره برابر ده چې په دې نه ټیټ وي و دا سار کنه ایګه ته ورس کنه ورسوي او به سار په ولا کوي مزکه خلون دو کنه خبر شي په مزکه باندې یې شو کنه سته پي وا کنه پابه دې بسنده لګول کنه به داسې وي دادو اسمه کا په پنجاب لیدلی وی دا زړه بیمورون وی چاته زړه اټیک شو وی کنه یا شوګر بیمورون دي دا دې کا په جماعت څخه کرسی شي وی او ټیبل وی اسوي مې دا سره شي وی کنه بیا چې میز کو کنه بیا په کرسی باندې په هغه میز باندې کنه سجده لګوي کنه دا هغه سجده ده کنه دا اشاره نه ده ځکه چې میز په ځکه باندې اشاره کنه او هغه ته یو ټیټری بیا په باندې کنه سار لګوي کنه ا ر ک و د پر خو اشاره وکړه په لوستي باندې نه هغه رکو د په لوستي باندې ټیټ شي کنه رکو وکړه هغه ملا ګوره کنه چې کله بیا سجده ته سي بیا په مېز باندې سمې دې شي کنه په باندې بل شي داسې کنه سره ولګوي نه هغه کنه حقیقتا رکوع سجدا دي کنه سجدا ولګول هغه اشاره نه ده البته خو په دې کې نستی شي ا د کرسی نستی تا کنه زنه مفتیونه پاشه کلام کړه چې داغه نستای دا کنه نستای نه ده په نو سي بل مسکو رکو با کو سجدا با کو کنه دای پرو کنه کرسی شن روستا پښې کې در لری کنه نیمه سیخته کې پښې لری کنه او به په دا غلبیس کو کچ دا غا نوستای دا او کدا ویړای دا کنه کدا یو دریا مونږ شای دا کنه زنا کنه علمونه په شی نه اس کنه بحث سره اون کړه دا کنه چې په نوسی چې میس کو آبی کنه و او ما به رکوع و سجود و اشاره به کو رکوع ده پرا و سجده ده پرا په پریت در مسکو کنه په اشاره باندې رکوع سجده به ده پرا اشاره کو استر کالا ظاهری سپین تاسو په ملا باندې واجلا رجلې کې بل ته یو پښې کې بلې په ترا باندې وګرځوي خو په چا دې پښې لښکې ټېلې کو کنه خلاص دا غزولې نه وي کنه چې بیا د بيدو کنه قبله په طرف باندې پښه غځول دا مکرو دي نه پښه دا کنه ارو دروي کچیر تم کوي دروي شي کنه ولش کې دا سارا چې کو کنه تکیا او بلشت چې اشاره وکړل شي ځکه چې سپینه تحبل کو کنه هموار سم نه اخو وی چې رخ سره اشاره شي کوي په دې بور به سرنګ اشاره وکړي چې کنه بالکل هموار سم نه سار ته به بلشت وي یا تکیا دا وي څه کپڑا ولو کې چې سارش کې ټیټی کنه چې اشاره کړی شي لکه ولي اسلام يصلي المريض قائما ا د ي مخال له په شراب بدل من سکړی فالله تعالی حق بقبول عذر منه ب الله تعالی په شهادت ګره ده د قبلولې د عذر ا دې کنه ا دې کې سړی نه کنه الله پاک پیدا معذور او کړي چې ته معذور یې ته په شراب بدل من سکړی کنه الله پاک پیدا مو خزان نکو فایل رسې کچې په شراب بدل من سکړی کنه بالکل یې کنه دا سمنه به هوش ده به حرکت ده به حرکات ده حرکات نشي کړي فعلى كفاه به وکنه فاعل استفعال له تعالى حق به قبول درمنه الله بخشات ده د قبول ده عذر ده نه دا سينو ویل کنه چې بیا اذن المین در سکیت تا اې د عذر نه عذر تحکیم تحیر مراد ده کنه المین سره کنه اس نو کړو المین کنه پسټ کړو کنه او په دې باندې اده مخوزه ده الله پکنه دا ویني چې ته اسمي نشي کړه کنه چې کله راشي در مې به وته وکړو ونه سکیت نه ده مس په دې بیمار باندې ستاده کو خو به کنه خو په حال په دې باندې ادا نه ده پاره کنه اس معذور ده لا په عذر دنه قبول کو وان استلك على جنبه ووجه القبلة جازا او کچره سمستو کنه په سانګ باندې سمستو په وړه باندې سپینی تخنه سمستو او د اخر ضد ده لیکن بهتر به چې اول صورت ته کنه چې سپینی تحت سمري الا ان الاولى هو الاولى بهتر اولئک و ډیر جدیر کنه هغه اول شکل دا چې سپینی تحت وي عندنا مش په باندې خلاف د شفیع رحم الله ویلې د سپینی تحت من بهتر ده لان اشاره المستقی تکهو الى هواء الكعبه ته ځکه چې اشاره دې کنه سپینی تحت را سړي دغه واقعا کېږي په طرف ته هوې د کعبه سپینې ته چې پرېت وي که نه سر د لارې وي پښې د بارې وي او په شراب مشکې که نه اشاره قبلې په طرف باندې راورځو که نه قبلې په طرف درېمي و اشارة المستجيح على جنبه الى جانب قدميه و اشارة د کنه څنګه لګوي کی سړی هغه په طرف ته قدمې نه باندې پروزي که نه چې پوره پرېت وي که نه او په سر باندې سره کې کنه سره د پښې په طرف ورسي کنه او هغه سره چې کنه کعبه په طرف باندې هغه بهتره پیګنه چې پښې په طرف باندې وي په به ته تعد صلاتو او په دې سره باندې خو میرا دا کېږي کنه نه هغه سره چې کعبه په طرف ته پروزي کنه هغه بهتره دی پیګنه چې کنه قدمې نه په طرف باندې وي پوت شو عمران ابن حسین کنه اته خو ځکه څنګه ته وشو ځکه چې خو دې ببصيري مریض وکنه به به ورسې کړای شي درمیز اېدنه اې دې مریض نه یې سنه کو کنه بل وخت یې وکړو په پاره ځا کنه کچېره کنه مړې دلو کنه به به وصیت وکړو چې کنه امو نه دغه میز ا س ب و ل ا بوتو شول من منو وکړو کنه دې کې فرار نه پرې کېسته کنه ولا يؤمي بعينيه ولا بقلبه ولا بحاجبيه سار ته چې حرکت نشي ورکولا سار کرور پر ده کنه به د سترګې د باڼې و دې کنه د ورځې اشاره نه کافي دو خلاف الله ظفر رحم الله خلاف صاحب ظفر صاحب یې کچې نه کچې دې کنه پوری دې باندې اشاره کړه اول به پوری دې باندې کنه ورنه په کنه په سترګې باندې به اشاره کنه او کنه وی کنه په زړه به دور ده په زړه شي کنه ا دې کا په زړه باندې کنه دا یې کنه ته هو کړه چې دا مې رکوع کړه دا مې سجدا وکړه کنه په دې مکلف ته په زړه باندې مې کو کنه ا کنه د خپل واس متوي کنه ميرو ته شي کنه په لوري کا کنه په لوسي کا کنه شراب نه کا کنه کچره په دینه ورسیا کنه چې تاسو رخصت وای کنه د بړې شرا کفي کېدله د سترګې شرا کې کېدله کنه دا به ته وشالي و دا مطلب دا چې هغه ایمان دو کنه ایمان دې ته ویل چې په سار باندې حرکت کین دا ایمان دو کنه او د بړې حرکت ته یا دې کنه ولې حرکت ایمان شوی ته ویل و الا فاومه براسه کا اشراکا په سار بونه خدا خبره کړه چې په عربي ژبه شي ایما چاته ویل شي او ما یوم ایمان لافکن لافیف مفروق دی کنه و ما یمی و ما یمی ومین او ما یوم ایمان به به فالته ولا شو ده مشوکاوی چې مسره ډېر تعلق و خبرې زړه غوښتلې مسره کنه شګه دره ارادت کلام فتقت من رکیبا خو رکیب نه وډل دا ادي کا رکیبون وی فلم یکو الا وم اوها بالحواجب بنو مگر خو هغه دیګه شراب کنه په باندې باندې شری شو کنه په باندې باندې شګه دره فلم يكو الا ومؤها بالحواجب فزي بري خير دا ودا لكنا ا دې ورځې کنه یا دې بلې حرکت نه کنه وم او ته ولا سره ته ولا چې پابندې سره تکړه کنه د سترګې شاخه سره لګېږي کنه که چې په براګو سترګو اشاره کا په سپینه غاښو خندو ما کا څوک بوي نه رکیبون بوي خدا وی چې مجاز ده کنه دا مجاز ده کنه فلم یکو الا وم اوها بالحواجبی کنه دا دې بڑے حرکت ته چې وم او تل شریک نه و ما د سر حرکت ویل شي کنه چې سر حدا بیا کنه چلو ولأن نسب الأبدال بالرأي ممتنع بل دادو ولأن نسب الأبدال بالرأي ممتنع درول أبدال برأي سرا دا ممتنع دي يو أصل يو بدل وي د اصل بدل چې دا کنه دا به کنه شریعت مقرر وي په ابدال شکل نه قیاس نه چلېږي اصل خو ویړای دی ویړای پر ده اصل خو رکو سیدا دا فرض دی کنه نو ستای دا خو دی ویړی کنه بدل لا یا پرتای دا خو دی کنه انوستی بدل لا یا اشاره دی رکو سیدا دا خو دی شریعت پر بدل لا دا به شریعت ته وشي کنه چې دوته رکو نشي کړای دوته بدا کا سیدان شکه به دا کوي چې کوم درین شي به داسې که کنه په دې کې بدل شي قیاس نه کوي چې بدل کنه دا په قیاس ملي میږي نه ابدال لکه پرای بده دا ممتنع دي درول د ابدال مقرر د ابدال پرای ممتنع دي دو ته خو شری چې کی مرته بو شل کنه ای ویلوډینا نوستای به دنسینا پرتای او د رکو سجدې نه کنه اشاره په سار باندې کنه په دې نه مزید مې راکنه بل بدل نه وشاله چې په وریجې شراکه یا په باندې باندې شراکه نه او دا کمیش کنه ور قیاس کی پسار مې به قیاس کی کنه او بدل په قیاس باندې نه کنه مقرر دي ولا قیاس علی الراس او پسار باندې قیاس کې دلا نشي چې د سار حرکات هغه کنه بدل شو د رکوع شي د پر کنه او د باندې حرکات یو حرکات بدل شي وجه قیاس نه صحیح کېږي کنه پسار باندې که دا شي چې که ځکه سار کنه شریعت متبر کنه کنه چې هو پر کوشه د غسار چې جوړ کنه رکو سیدا په سار باندې کېدله او په دې کې شرا شکل خو سار حرکت کو هم ځکه ته نه راسېږي کنه لانه يتعدى بركن صلات په دې سار باندې د منځي یو رکن کېدو چې سیدا وا دون العين وقتها نسترګه یا د سترګه کنه هغه دوا امثال چې زړه د بوله دي کنه هغه ورځي وبنه په دې باندې چیرته د لمونځ رکن نه کېږي نو خو په دې ویړای کېږي نه په دې رکوع کېږي نو سجدا باندې کېږي کنه نن به د چا پر دا بدلان دروي کنه په خلاف ته سار د اشاره نه په سار باندې سجدا کړه سار اشاره ده کوم سیده پر کافي شي وقول اخرت عنه الميز بين ورثه كرايشي اشاره الى انه لا تسكت الصلاه عنه چې مين سکت خو نه ده کنه مين سوچتا په دې سړي باندې ژبه لکنه حرکات نشي کړلا بیا دا غالمیز خو به کنه په دې پرز دا چې کنه کله ریشي د مدینه چې نه لیکلي دا به بیا کنه دای بیرکو مکلف ته مدینه په باندې فرض دی و هو صحیح دا خبره صحیح ده چې د مدینه بالکل وتلا ده کنه خې حرکات نشي کړلا کنه سار نشي کنه خدای ولا چې شراب نه کړی کنه په پرېتې باندې شرا نشي کړله خو بيدور دا په هوش باندې ده که نه په دې باندې المدینه فرض دي او دا چې کله ریښ شي څومره ریښ شي چې سره تر ورسېږي که نه په شرا باندې کړله شي که نه په شرا بیا که نه بیا وګرځوي که نه که نه وځکه په دې وصیت په کو چې موږ مدینه کړو شوي دي کیما داسې که چې دا ریښ شو که نه په شرا کړله شو په روسي کړله شو که نه په روسي پر کوسي دا کړله شو که نه هغه ډېر یې کوله ده چې دغه تاسیک شي یا چې په شراب باندې کړل شي کنه بیا به کنه قضا ضروري اذا كان مفيكا چې بيدور وي کنه به هوش باندې و دا خبره صحیح ده ملي مشه چې څه اختلاف پښتا پښه کنه زنا لمن فرمایي کنه چې په واش پای و ورنه مزینه زیوت شي بیا که په هوش باندې وي چې کړای نشي کنه په شار شي کنه بیا څنګه سکیت دي اس به نرم نه سکیت دی کنه هدې مولوی کې چې سید دا د چنی ور سکت کنه چې ور پیږي کنه په هوډ باندې وي او هدې مولوی د اصحاب ترجیح نه ده کنه ا پنځمه طبقه نه ده اصحاب ترجیح نه ده چې دواره وت نه روشي بیا کې می ورته رجح ده کنه هدې دې پر ار سره کنه خلق نه خپل مرتبه دي کنه هدې مولوی کې مقام ده کې چې پدا پیږي چې دا رجح ده بل مرجح ده کنه سيد هذا چې په دې باندې کله ستاد دی کنه اې دې کزار وچ نه پوتې بلکې سا په سره دی وکړي چې شي ته سیک شي خو نه راکن اکثر د اکثر متونه ولا کنه هدې نه کنه خلاف دی بلکې خپل د هدې مر بلکې توب د تجلیس هدې مر کې توب د کنه پاشا د جمهور سره دا کنه چې پښپا ورځ نه زیتایوي په پندر مزل زیتایوي چې فهم د کوم د کتاب د خطاب او کنه فهم قابل وي دغه ده ککړه یې نشي یا کنه ورسې وکړو په دا باندې خو څنګه مکلف شي چې کنه یې ځنه خې به ولا فائدہ خدای خې به ولا ده بالکل یې مټ تک خې به ولا ده ان مين نشي کړه چې خې به ولا ده به وسه ده کنه خو په بل پر ده کنه په دغه مس په تیر شو باندې پر ده چې کله وشي دا کله به وروري کنه خو صحیح خبره ده دو کنه چې خالی تکلیف ته پر یو سای کې چې بالکل به واسطه د عمل له بالکل وتلا کړای نشي کنه به خالی فهم د خطاب کنه دا ناکافي ده تکلیف ته پر کنه فهم د خطاب کنه به چې خرج ولا جوړی کنه چې زیتا دي کنه پښپا ورز نه کنه سلویر صورت نه دي یو دا چې په پنځل مزینه ډیر وینا کازو شوی دی او په پیدوانه به هوښه ده کنه پنځل مدینه چې رپوتی په هوش وي دریم د صورت هغه دا چې پنځه نه زیوت دي کنه خو په هوش تا د یو طرف ته کنه کمای ده چې مدینه به تډیر شول دا نقصان ده دا بوج ده او د بل طرف ته دغه چې پیږي کنه په هوش تا په داسې اختلاف تا راجح حدادو کنه مفتبهی دا ده چې دغه نه سکیب دي کنه او بل داسې اختلاف ته چې په پنځه نه کم دی خدا به هوشه په داسې اختلاف ته صحیح دی که چې په دې باندې اشته کنه به چې بوشه وي به خلاف المغمه علی په خلاف ته چې چې په چا به هوشي وروړي دو او په یواش په نه مزیدا زی تای وي اخو زکه په نه سکیت سره زکه چې کنه دا په محمود خطا باندې پیژدا به هوشه ده و ان قدر القيام کچری په قیام قدر وو دا پر زوره د قیام خو دې کې دې پر و چې دا غا توس رسدو به دې په ذره به سجده تا رکنیت قیام فرض قیام دا دې پر دې رسدو کې په دې په ذره باندې سجده تا لما فيها من نهايه تعظيم لکه چې پاګه سجده شي چې قیام نه وترو شي پښه یو تعظیم ده فاذا كان لا يتعقب سجود هر کله چې قیام داسې وي چې اوسه سجده نشته پسې سجده نشته پسې کنه شراب کو لا يكون ركن بیا قیام رک نشو فیو تخیرو دته به کله اختیار ورکول شي کپی لوړی باندې کیا کپ نو شي کیا ول افضل هو لما قاعدن بهتر هغه اشاره د پلوسی باندې لانه اربع سجود د کچ داغه سجده ته ډیره ورڅ خدو ډیره سم مشابه ده وان صلی صحیح بعد صلات قائما کچره بیمور سړي زنه کنه ریخ سړي زنه مس پیړوډي باندې کړه اول ریغو او دا مرض په ګوري شوی پېښو بلکې کنه رکوع سیدا یو رکعت یې کړه وی ا بکی چې کیمه طریقه دی کړی بکی طریقه را پاتره کې بنا پوکو لانه بل ادنا الادلا ځکه چې د بناو کړه د ادنا په اعلی باندې اولی کنه اعلی شریک را ده کنه د ادنا بنا هو په اعلی باندې راو دو کنه فصار کل اقتداء رسو لکه اقتداء کسا کنه چې ملو پیړې کو بیموري کنه په لوس مس پسو دا خراو دو چې اولی په لوسې سری کړه وی کنه او رکو سیا په لوسې باندې کړی دی کنه دینه بعد یو شو دا کنه درې نه ساده برګزوي بناء على اختلافهم في الاقتداء دا غنوې خلاف نه ده دا زیر ده دا خلاف بنای ده دا بنا ده په اختلاف دی جګړه دی باندې په اقتداء شي چې امام محمد صاحب یې کنه چې اقتداء دې کنه قائم په قائد پسند سي کنه امام په ویلو دی په لوسین مسکو او مقتدی په ویلو دی په سکودان واسي او امیر امام خلیفه سوي چې کله قیاس دا تقاضا کو ځکه چې دا اقتدا دی کوي نو په ځای پسې کنه خو چونکې نبی اسلام اخري علمي ځکه نه بالکل په لوسي کړه وکنه او خلک په لوړ وي کنه دا دی کمیش قیاس پرې شدا کنه نه دا کې اقتدا دی کنه قائم په قائم په سره ودو دا بنا خو دې کړه ونه شو کنه